بسم الله الرحمن الرحيم والأول الفعل قسم اول قسم اول دا فعل له اسم اول هغه چې هغه دلالت کو په خپل معنا په نفسها باندې حدث ده یو جز د هغه نه حدث ده نو دا فعل نو دې فعل نوم او تسمیه څه کې خودلې شو فعل او دا تسمیه دا د قبيله د کل نه په جز باندې دا تسمیه د قبيله د کل نه په جز باندې شو او د قبيله د اسم د دال نه په مدلول شولا اسم د دال شو په مدلول باندې او یا دا څه شو اسم د دا مشتمل شو په مشتمل باندې څه شو دا یا دا تسنیه د قبیله د مشتمل نه ده په مشتمل باندې وقد علم بذلك حد كل واحد منها په تحقیق سره معلوم شو بذالکا په دې وجه د حصر باندې په دلیل د حصر باندې تعریف د هر واحد د دغه اقسام ثلاثونه کوم وجه د حصر او دلیل د حصر چې ذکر شو نو په دغه سره د هر واحد د فعل او د اسم او د حرف تعریفم معلوم شو په دې مقام کې تحقیقات ثلاثه دي یو تحقیق په لفظ د واو کې دی دویم تحقیق په لفظ د ذالکه کې دی او دریم تحقیق په لفظ د حد کل واحد کې دی اول تحقیق په لفظ د وو کې دا دی چې دا لفظ د وو دا به خالی نه وي یا به واو عاطفه وي یا به واو حالیه وي او یا به واو استنافیه وي او درې واړه نسوي کېږي ځکه که دا واوې عاطفه شي واوې عاطفه معطوف علیه غواړي او مخکې معطوف علیه نشته دی او که دا واوې حالیه شي نو مخکې ذوالحال نشته دی او کدا واو استنافیه شي نو مخکې ذکر د سوال نشته چې دا د هغې نه جواب شي جواب دا دی چې درې وړه احتمالات صحیح دي درې وړه احتمالات صحیح دي که واو عاطفه شي نو معطوف علیه به د دې لپاره مقدر شي معطوف علیه به د دې لپاره مقدر شي یعنی قد تبین بوجه الحصر انحصار الكلمة في الأقسام الثلاثة وقد علم بذلك حد كل واحد منها دغ عبارة نبل معطوف عليه مقدر منه قد تبين قد تبين بوجه الحسر انحسار الكلمة في الأقسام الثلاثة وقد علم بذلك حد كل واحد منها او کواو حالیه شي نزلحال به مقدر شي زلحال به مقدر شی زلحال دا ده افاد وجه الحسر انحصار الكلمة في الأقسام الثلاثة فقد علم بذلك حد كل واحد منها خو انحصار د کلمې معلوم شو چې کلمه منحصر ده په اقسام ثلاثه کې خو آیا په دې وجه د حصر باندې او په دلیل د حصر باندې تایید د هر واحد معلوم شو که معلوم نشو نو مصنف جواب وکړي چې او فقد علم بذلك حد كل واحد منها چې په دلیل د حصر باندې په وجه د حصر باندې تعریب د هر واحدم معلوم شو د مصنف رحمه الله وقد علم بذلك سر اشاره کړل ذهن متوسطه ته اشاره کړل ذهن متوسطه ځکه ذهن په درې قسم باندې دی یو ذهن ذکی دی دویم ذهن متوسط دی او دریم ذهن غبی دی په وجه د حصر کې مصنف رحمه الله اشاره وکړله تعریب د اقسام ثلاثه ته د فارد اذهان زکیو وجه د حصر چې څنګه ذکر کړله چې کم ذکی ذهن والا وي نغه د فعل او د اسم او د حرف تعریف او پیجن د وجه د حصر نه او وقد علم بذلك سر تنبيه ورکړلا تنبيه ورکړلا په تعریفاتو د اقسام سره سو باندې خو اسهان متوسطه او ته د صرف تنبیه ورکړل او په تسری باندې چې اوس تسری کې الاسم مادل علی مانن سره په دغه تفصیل د تسریح باندې اشاره وکړه تعریفا تسریح وکړه په تعریفات د اقسام ثلاثه باندې د پاره د اسهان غبیو برمانه وځي کنه نو اشاره شوې چې د زکی د پاره اشاره پکار ده زکی د نو مصنف رحمه الله د دیو طالبانو خیال ساتلې ده د اسکیاو او د متوسطو او د اغبیاو د دریو خیال ساتلې ده او اشاره کړل دې خبره ته چې د زکي دپاره نفس اشاره کافي ده او د متوسط دپاره تنبه ضروري ده او د غبي دپاره تصریح او تفصیل او وضاحت ضروري دی ځکه چې غبي په اشارات او په تنبیهاتو باندې نه پوهیږي خبره باندې پوه شو دویم تحقیق فلپس د ذالک کې ده لفظ ذالک دا اسم اشاره ده او د دې لپاره مشار الیه لانها اما ان تدل على معنى في نفسها دا مشار الیه دی نو سوال واردېږي چې هر کله ذالک اسم اشاره شوله او لانها اما ان تدل على من في نفسها دای مشار الیه شو نو مطابقت را نغه په مابین د اسم اشاره او د مشار الیه کی ځکه ذالک مذکر دی الکه مذکر دی او لانها اما ان تدل على من في نفسها دا جمله ده او جمله مؤنث جواب دا دی چې په ذالک سره اشاره ده دلیل حسر ته ته اشاره ده دلیل حسر ته او دا دلیل حسر اگر که لفظا مذکور نه و خدای مستفاد ده د وجه د حسر نه د وجه د حسر نه دا دلیل پکې معلوم شو او دلیل مذکر ده او دلیل مذکر دی نو مطابقت ما بین د اسم اشاره او د مشار الیه کی صحیح شو او راغلو خبره نه وسه بیا سوال دا واردېږي چې په ذالک سره خو اشاره کیږي محسوس او مشهد بالبصر ته چې ښکارا کیږي په سترګو باندې ذالک سراغی ته اشاره کیږي او دلیل حصر دا خو محسوس نه ده مشهد بالبصر نه ده جواب دا ده چې دلته تنزيل د معقول راغله د منزله د مخصوص تا اے دا معقول چې دلیل حصر دی دای نازل کړه دی منزله د محسوس تا چې دا څه دی لکه ښکاری شي محسوس شي به سوال بلدارځي چې په ذالک سره خو اشاره کیږي بعید ته او دلته وجد حسر او دلیل حسر دا خو قریب دی پیدا څه ده جواب دا دی چې په ذالک سره دلته قریب ته اشاره شوې ده د وجه د احترام او د قدر نه لکه څنګه چې په ذالک الكتاب لا ریب فیه کې قران خو نږدې دی خو په ذالک سره اشاره کړل چې په ذالک سره اشاره کیږي بعید ته نه دغه اشاره په ذالک سره د پاره د قدر او د احترام او د عظمت د قران دا او دریم بحث په لپس د حد کې دی هغه به وو ان شاء الله